باندې زبر راغلی وي، یعیلین به بغیر د راښکولو نه په نرمۍ سره ویلی شي. یا یې مد هغې ته ویلی چې یا په خپله ساکینه او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی وي او یعیلین څه ته وایي دا فرق به جدا په دې کې کوئ چې یعیلین دې ته وایي چې یا په خپله ساکینه او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی جوړ او روان دواړه با يا زبر بي هره تختي او په درې مرحلو تقسيميږي اسان سبق دی زبر تختي چا پېژاندلي نو نورې تختي ټولي امنګ ویلو چې هغه ورته اسان اوله طریقه مفردات حروف به بدریو طریقو سره وایو وای، ثا یا زبر ثی، جیم یا زبر جی، او ګوره یا مده کې مونږ ویلو چې جیم یا زیر جی او دلته څه جی دویمه طریقه استاد به جوړ روان دوانه کې شاګردانو جوړ روان دوانه کې زبم جوړ روان دوانه کوم تاسو هم جوړ روان دوانه کې ای ای بی تی ثی جی حی خی دی ذی ری زی سی شی صی ضی طی غی عی غی فی قی کۍ، لۍ، مۍ، نۍ، وۍ، هۍ، یۍ. دویمه مرحله مشکل حروف به په دریو طریقو سره وایو. اوله طریقه استاد به جوړ کړي شاګردان به روان وي. تا یا زبر تاسو به څه وایي؟ تۍ. طا یا زبر تاسو به څه وایي؟ طۍ. تي طي ثي سي صي دا ځکه مشکل دي نه ګوره جداواله په دې کې ګران دی ذي زي ضي ضي ګوره قي کي اي عي هي حي خي غي في درېمه مرحله مرکبات ضروب او سلور طریقو سره وایي اوله طریقه روان په طریقې د جوړ ای نه سجور شو ای نه رای با سجور شو رای با سی لا سجور شو سی لا اب تر اخیره پورې وچلو دویمه طریقه استاد به جوړ کې شاګردان به روان حمزه یا زبر تاسو به سوای ای نون زبر نه رایبا دا حرف لین با بغیر د راښکودونه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی سیلا دا حرف لین با بغیر د راښکودونه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی سیلا دا حرف لین با بغیر د راښکودونه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا حرف لین ده دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی غیظا دا ضا غین به غټ وایو ځکه دا په غټ حروفو کې شته دا حرف لین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره ویلی شي ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دا ضا به غټه وایو ځکه دا په غټ حروفو کې شته لیسا دا حرف لین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی هئ ته دا حرفي لين به بغير د راښکېدو نه په نرمۍ سره وايو، ځکه چې دا يايي لين د يا په خپله ساکن ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی. ضيفي، دا ضاد به غټ وايو، ځکه دا په غټو ټکو کښې شته. دا حرفي لين به بغير د راښکېدو نه په نرمۍ سره وايو، ځکه چې دا يايي لين د يا په خپله ساکن ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی. حيث، دا حرفي لين به بغير د راښکېدو نه په نرمۍ سره وايو، ځکه چې دا يايي لين د يا په خپله ساکن ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی. غی غی خیتو دا خا به غټه وایو ځکه دا په غټو ګروپو کې شته دا حرف لین به بغیر د راښکدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی سویدو دا صاد به غټ وایو ځکه دا په غټو ګروپو کې شته دا حرف لین به بغیر د راښکدو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا لین ده یا په خپله ساکنه ده او ښی طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی میتن دا حرفي لين به بغير د راښکودو نه په نرمۍ سره وايزو که چې دا يايي لين ده يا په خپله ساکنه ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی دی دا خوا به غټه وايزو که دا په غوټو حروفو کې شته په دې دو زبر تنوين په اخر کې د نون ساکنه اواز پيدا کيږي ځکه چې دا دو زبر تنوين دی تنوين والا حرف ته منون حرف وايي زيدن دا هر بلین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا ایلین ده یا په خپله ساکن د وقعي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی په دې دوه پیش تنوین په اخر کې د نون ساکن اواز پیدا کېږي ځکه دا دوه پیش تنوین دی تنوین والا حرف ته منون حرف وایي سیرن دا حرف ایلین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا ایلین ده یا په خپله ساکن د وقعي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی کیدی دا حرف دین به بغیر د راښکلو نه په نرمۍ سره وایو ځکه چې دا یا ایلین ده یا په خپله ساکن ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف عین زبر راغلی دی دا حرف یا دا حرف ماده به د یو مقدار راکوي ځکه دا یا ماده ده یا په خپله ساکن ده او ښۍ طرف ته ګاونډي حرف عین زیر راغلی د یا ایلین سره د یا ماده قاعده راوړه ځکه چې دا پیش پیشچان وشي چې يا ايلين دې ته وايي چې يا به په خپله ساکن او ښۍ طرف ته ګړندی حرف باندې زبر به راغلی وي او يا ايلين يايي مده به دې ته وايي چې يا به په خپله ساکن او ښۍ طرف ته ګړندی حرف باندې زير نو دې ته به يايي مده وايي يايي مده به د يو مقدار راکاږو ضيفي دا ضاد به غټ وايي ځکه دا په غټو حروفو کې شته دا يايي لين به بغیر د رخکدو نه په نرمۍ سره وايي ځکه چې دا يايي لين د يا په خپله ساکنه ده او ښۍ طرف ته ګړندی حرف باندې زبر راغلی فی دا حرف مده به د یو مقدار راکوي اوس کې ځای یې مده ده یا په خپل ساکن د خپل طرف ته ګاونډي هر باندې زیر راغلی دی غیری دا غین په غټ وایي ځکه دا په غټو حروف شته دا حرف لین به بغیر د راښکدو نه په نرمۍ سره وایي ځکه ځای یې لین ده یا په خپل ساکن د خپل طرف ته ګاونډي هر باندې زبر راغلی دی ډیګري وي دا حرفي ماده به دا یایي ماده به د یو مقدار راکار وي ځکه چې دا یایي ماده ده یا په خپله ساکن ده او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زیر راغلی دی نو د یایي ماده او د یایي لین هغه پهچان وشي چې یایي لین دې ته وایي چې یا په خپله به ساکن وي ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر راغلی یایي ماده به دې ته وایي چې یا به په خپله ساکن